وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع وبين الاطباق او ظاهر ک صفت د اطباق لرا من احط پطوا احطك مع بسطتا ناظم صاحب رحمه الله د صفت د اطباق په طوا کې د سرګندولو حکم او فرمایلو زه په هغه شي عالم شوم چې ته په نه عالم هدهد یو زناور دی پرنده ده او هغه پیغمبر ته وای ته نه پوهیږي په غیبو ادنن زمانه مولا غلط یا غلط پیر چې د دې ټولو کتابونو نه غټ پټ کېواله او سر هم د دینه غټي هغه وایي زموږ پیر څه د مرید د کور د ټولو حالاتو نه خبرېږي ښا چې مرید څه کوي کنه پیر څه لوي پته لګي چې ته چاته ووایې چې ته خو په هغه شي نه پوهېږې چې الله پرې پوهېږي تا سره علم غیب نشته دا خلک بې ادبي ګڼي پیغمبر له دې ووایي چې د عالم الغیب نه دی نه دی که نه دی پیغمبر د الله رسول دی عالم الغیب نه دی د الله رسول دی بشر دی وایي، احطت بما لم تحط به، زه عالم شوی یم په هغه څه چې ته پرې نه یې عالم شوی. او هدهد داسې کلمه ویلې ده چې دی اوس ویلی هم نه شي اوس پکې امام جزري وایي وایي ابین الاطلاق من احط احط په دې کې به دا اطباق په طوا کې څرګندې وایي احط تو احط تو خو دغه نه بزان ساتي د شوندو ګول کولو نه او د سکتې نه د نه بیا زده کوي د نن صاحب ډېر مزیدار ما ته وروله دا تیرم شو په المفید کې غالبا کنه تیر تیر دیګا دا ولی مصنف رحمه الله وی چه داسې کوم چرته دا طوا د تا سره مرګرې نکی د څه سره طوا د حرف تا پشانو نوی چه احدت بما لم تحد او بسدت او بسدت غلط بشی کنه ځکه اکثر د نږدې حرف ادغام په بل کې کېږي، ادغام متجانس یا متقارب. د دې غوندې مثال څه شی هم دی، فرطتم او فرطت علی ما فرطت فی جنب الله. بیا یې درته وفرمایل چې دا اختلاف واقع شوی دی په مند اهل اداو د مشایخو کې په علم نخلق کوم کې چې هغه ځکه سوق صفت د استعلا د قاف باقی پری دی یعنی ادغام ناقص کوي علم نخلق کوم او څوک صفت د استعلاء د قاف باقی نه پریږدي یعنی ادغام تام کوي الم نخلقکم تاسو د قاعده کې تیر شوي دواړه قولونه دي پکې مذهب د دانی سے امداد ہے چې ادغام پکې تام دی او مذهب د مکی صاحب دا دی چې ادغام پکې ناقص دی نو اول قول چې څوک و ادغام ناقص دی دا د بصریانو قول دی او دویم قول چې څوک و تام دی دا د شامیانو قول دی ادا قول امام جزریم ورکړه دی باقی دواړه قولونه سم دي نو ادغام پکشته خو یا تام دی یا ناقص نو په احط کې خو یو خبره ده چې ادغام پکې ناقص دی ادغامونو کې د دې تفصیل هم را روان دی د طا ادغام په حرف تا کې پوره نه کیږي ځکه د قوي حرف ادغام په ضعیف کې نه کیږي او که کیږي نو اکثر ناقص کله تام هم شي خو ناقص نو چې دلته ادغام ناقص شو نو اثر د مدغم باقی پاتې شو چې طا ده نو اوس به په دې طا کې د کواله سرګندو احو تو فرط تو فرط تو بسو تا بسو تا صحیح شو متقاربين مختلف فيه والافضل التام دا به درته راځي ان شاء الله بیا بیا او اجرا کې خو به ډېر راځي اطباق صرف په دوا کې سرګندول نه بلکې په هر حرف مطبق کې سرګندول پکار دي حروف مطبقه سو دي صاد ضاد نو هر یو کې سرګندول پکار دي نه یو دوا په کې سهج کړو چې دا ذکر کا صرف او نورې ذکر نکړ جواب دا دی چې په طوا او تا کې تجانس ته تجانس څه مطلب دی یو مخرج حروف دي تجانس څه ته وایي د یو مخرج حروف دي او قاعده دا ده چې کله متجانسین جمع شي او اول ساکنی دویم متحرک نو ادغام واجبي یو خدا شنو ادغام هو کیږي دلته دویمه خبره دا ده چې د قوي ادغام په ضعیف کې نه کیږي ما ته وګوره یو طرف ته وګورو چې طوا قوي دا او تا ضعیف ته نو ادغام دی اونشي خو بل طرف ته چې ګورو چې متجانسین دي د یو مخرج والدي دواړو نه ادغام دي وشي نو موږ او کو کوم نه کو دواړو طرف له مخیالو ساتلو نیم مو ادغام کو نیم مو نه کو ادغام نه قیش شو پوه شو که پوه نه شوې نو د دې وجې نه مصنف صاحب د دې طوا ذکر وکړو چې په دې ځای کې خلک پوه شي چې ورته دلته د دواړو خبرو خیال ساتلی شوی اگر چې ټول حروف مطبقه او کې اطباق سرګندوا او دلته د تا او د ادغام د وجې نه دې خبرې ضرورت وو قاف او دویم پکې څه دي کاف په هغه کې قاف دومره مضبوط نه دی د کاف نه څومره چې په احط کې قا مضبوطه و ده تانا ولې احط کې په کې قا کې استعلام وا او په کې سمو اطباق مو او هغه ځکه نقلکم کې په کې سشتا استعلا په کې شته خو اطباق په کې په قاف کې نشته نو چې دومره قوت پکې نو په مدغم کې نو هغه کې مدواړه وجه جایز کې تام او ناقص دواړه څوک په دې پوه شو د دې الټه په قران کې چې کله راغلي دي د احط الټه احط الټه به څنګه چې توا رستوي او تا نو بیا خو به د ضعیف ادغام په قوي کې کیږي نو بیا به صحیح دا به په پټو سترګو وي چې تام ده ځکه د ضعیف ادغام په قوي کې کیږي بس نه په پټو سترګو کیږي بیا د وروسته یو کیسه به هم کوم ان شاء الله مزید دي بل غوي وي را ولا تاسو په دې باندې پوه شئ هلته تام شوی ادغام بعض خلکو دا ذکر کړي وای په نخلقکم کې اظهار مشتا سمشتا الم نخلقکم څنګه ألم نخلقكم فذلك خطأ محض دا مکمل غلطی دا وشته دا سیکړي سره پکې نشته ها صحیح شو ها کچرته دای ویری چې په علم نخلقکم کې اظهار ده مطلب د اظهار نه دای چې دا صفت د استعلا ظاهر کا په دې قاف کې استعلا سکا نو خپخا او کنه مقصد دای چې ادغام مکه و اظهار وکا نو نه پخا خوشی کنه دا چا څه کړی دی اې دې ځکه المنح الفکریه کې علامه جزري صاحب وای اے اختلاف چې واقع شوه نو په نخلقکم کې واقع شوه چې یا په کې ادغام تام دی یا ناقص دی د وجه د سنه د وجه د قاف نه چې په قاف کې دومره قوت نشته او هر چې طا ده نو چونکې هغې کې خو قوت زیات و نو په هغې کې خو واجب شو ادغام پاغي کې چونکی قوت زیات نو ځکه پکې ادغام ناقص هم رالو تام پکې رانلو قوت زیات وایي دې ځای کې شارح رومي ذکر کړي المنح الفکریه والا وایي شارح رومي صاحب ذکر کړي وای دای فرق کړه د قاریانو په من د بسط تا او نخلقکم کې زیات په احط کې طاته په بسط کې طاته او په دې دویم نخلقکم کې صفت د استعلا زیات مو ورکا وقاف ته هغه کې زیات ورکا او دې کې زیات مو ورکا ها نو وای دا خبره ده صرف وای دا د مثال نه ذکر کړی وای بیا ما رستو د د د وهم منشا وکتا چې کوم ځای نه د دا وهم جوړ شوی نو ای هغه کلام د ابن حاجب د په پوښوي نه دی دلته کې ابن حاجب سے یو سوال کړی دی دې کې ابن حاجب سے بیا خبره کړي اے اول ما تا ګورې نو الب به پويږي په دې ویښ سره پوهیږي وای د اطباق او د غنه په منځ کې فرق دا دی چې غنه خو د خیشوم نه ادا کیږي د ا د نون او میم غنه ده کنه نو د نون او د میم د مخرج سره کارم نشته ځان ته مخرج دی جدا گریسبن نوې مخرج بس تیار بند پروت صرف د غنه لپاره بل څه لپاره استعماليږي نه او دې ته ادغام ویل مجازن دي وی دا ادغام نه دی هغه دا سوال کړه ځکه چې تاسو احب او تا تو سرګند کا او چې تو دې سرګند کا نو څه شو اطباق دې سرګند کو د تو سره سره نو تو ادغام نه شو ځکه چې تاسو احب تو نو ته مکمل نشو ویلې که په خبره پوه نشوي د دا سوال کړی دی د دینه جواب کړی دی شارح مصری خو هغه داسې جواب دی چې ځوام چې کچرته دغه جوابي دا کوم چې د کتابونو نقل کړي نو ما خو یو لس پیریو کته ما خو ته سره وینستل بل ما فی معارضته من المکابره پښتو کې خلک وایي د د په بوساړه ځانډا ورخی شي خو شي ته داسې پات کړي داغه جواب دا دی لکه نن د نن سبا د مناظرې جوابونه چی یو مناظر په بل باندې سوال وکي نه هغه د هغه د سوال جواب نه ورځي وای دا تا چې کوم خبره وکړه چې دا خبره داسې دستا دا زموږ کتاب کې داسې خبره نه داسې تر ځان لګیا یې اوس دنه وای زه بل تاسو کوم دا جواب شو دا جواب نه دی ځان لګیا یې د جواب د سوال نه دا مناظرو کې ډېر کیږي ها دور لداسې ویلي دي دي شارح مصری سے دا جواب دی ونه شي هغه سوال کړی دی ما چرته جواب ونه کړو چې چرته دا څه جواب کړی دا هغه د ابن حاجب صاحب د او مجازن دې ته موږ څه ویل شو خو اللهم سره بدلا جواب وکړو موږ د ځانه ها که صحیح خو صحیح وایي که غلط څه وایي او موږ مو وشتنو مونږ وایو کله چې طوا ساکنه په دې په اخر کې قلقلم کېږي د طوا د سکون په حالت کې د هغې د تمامیت قول به مونږ اره کو چې کله پکې قلقله وشي او دې ځای کې مونږ وایو احاط قلقله څه شوه قلقلې نه څرګندېدل دلیل په دې خبره ده چې دلته ادغام دی ځکه قلقله په آخر د حرف کې کېږي او آخر د حرف څه شی دی مدغم شوی دی په حرف تا کې ورنه بیا به وی احاط احاطتو نو احاط هغه اخر د طا مدغم شو په حرف تا کې نو د دې نه لازمي چې دوی مطا دا او درې مطا کله به علماو به جوابونه کړي ما چرته نه کتلې وما من سؤال الا له جواب ها از سوال مو شته جواب یې نه خاجي ستاب د جاري بزري کارو بعض د عربو نو وای دا خلق دی چې اغي دا تا بدلی په طوا بعض داسې عرب هم شته او بیا به کې ادغام تام کوي سوي چې یاره موږ په پلاني ځای کې وایو چې دې کې مالا دا او صرف کتاب کې وایي چې مالا باندې کې دا وسوکو او کې صحیح څه به مالا کوي ما ورته وی مې د کتابونو د لغت ځان ته فند د قرات ځان ته د دنیا قواعد چې موږ نه منو په قراءاتو کې او په لغت کې چلیږي لګیا دي د قرات د تصحیح حکم به مونږه اله لګاو چې مونږ سره درې خبرې موجودې شي یاره دا قرات سم نه قسم نه دی ها فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران فهذه الثلاثه الاركان د قراءت دري اركان دي نحوي سره موافقت رسم عثمانی سر موافقت سند متواتر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم متصل سند دي ته قران وای پوښتې کنا دا موږ د تجوید په ابتدا کې شرح کړی اوس به یو سره وای نحوه کې دا قاعده ده ازمو په قرات کې نه چلیږي ستا په نحوه کې به چلیږي کله به ستا د نحوه قاعده په قران کې ته نشي چلولې انش نشي دیو جنا وما لقیاس في القرات مدخلو فدون كما فيه الرضا متكفلا عندما مانا دا خطان لا یقاسان خط العروض وحط المصحف عندما ما نادى تاسو په خبره باندې پوه شوئ که پوه پې نه شوئ کله به یو شی په نحو کې سمي خو په قران کې نه چلیږي دیو جن خو مونږه هغه خلکو توایو چې هغه د علم صرف قوانین په یاد زده کوي قانونچی مليان دي جولای ورته غوړو چې ورچرته په قران کې په طالب اجراونه کې جدل قانون جوازي دی پوه نه شوې پرې کله به قرآن کې قانون د سره چلیږي نه ته به جوازي وې ستا په په صرفو کې چې کوم قانون لیکل جوازي دی زما په قرت کې هغه ممتنع دی د سره کیږي نه کدی وکړو غلطي ده لحن جلی ده وای نشوي او ته چې کوم ته هلته جوازي وې زما په قرت او روایت کې وجوبي دی او دا دعوت هم لري چې زه دا نحو او صرف دې د پاره وام چې قران په ټیک کم قران دې به غلط کو کم عالم چې د صرف او د نحو سره قرائت نه ویلي کنه د ده د علم اندازه بیا په بین بین قریب او بعید کې ولګوي بین بین قریب کاری نه ورشه تا کنه کاری زه په دلته ټیک خدا دا ذکرانه خبره ده بین بین قریب او بین بین بعید د څومره ټیم خبره ده د لسو سکندو څومره لسو سیکنډو خبره ده چې څوک په پوهه د لس سیکنډ د سره نشته چې دا الله کتاب په سم کی تیرا بین قریب او بعید موږ ته تسهیل وایو ولې د دې اراده نشته چې الله کتاب تلاوت وکړي نو خپل کې زیر اغستې زیر ته د قیل د بوه قانون دی او دې ځای کې چې کوم دی راسن بوسون والا قانون دی او دلته چې کوم دی شمسي کمري والا قانون دی صرف په خپل لګه د توتی یاد کړی به ویل نه شي وینا شو په خبره باندې ان ساته قد افلح المؤمنون کته قانون جوازي دی راشه ته په دې قرات کې چلاو چې چې لحن جلی حکم در باندې لګي کنه لګي اته جوازي د جواز مطلب دا چې جایز دی ها ککه او کنه کنه نه به کې جایز دی لوي ککه او کنه کنه نه به کې ها که پر روایت د ورش قران وی بیا به کې نو چا چې دلته ویلي دي چې دلته کې تا په طا بدل شو او طا په طا کې مدغم شو دا به د جیب کې کیدي انا احیان سره ګرځا قاریان دیونه ګوري غني قاریانو د لاسه بس شي خراب بشي ها څنګه په خو به خلکو وینوي ملنګانو سره مچېړه او ټک بدل در کی مارانو سره مچېړه دا مار ده کنه لوګورا مار څه خدا غشي نه صرف دا غوګونه مګونه ته سړې په تر غوځو یې سیده شي په پاتې شي ها ویل ان کلام الله اورګه دا خو جمله معترضه و زما شریح رحم الله سوئی لأن كلام الله لا يجوز فيه التصرف على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطرق المتواترة في القراءات المشتهرة وأما في كلام المخلوقين فيتوسع بكل ما جاء من اللغة وبهذا چې ښا دا د ادغام خبرې دي د څه خبرې دي دا خو موږ اوس پته ولګي چې احط فرط نخلقكم ادغام شوه دی نو په کار د جدای په ادغام کې ذکر کړی وې کنه نو دلته سره ذکر کول نه شو دا خو د ادغام خبرې دي په ادغام کې به ذکر کړی وې کنه دلته ول ذکر کو داغي جواب دا دی چې ګوره په دې طوا کې چې کم صفت د اطباق د دا د دینه په هیڅ حالت کې لري کیږي نه برابر خبره ده کدی سره حرف مجانس ادغام اولی اولی شي بیا هم ته دانه لري کیږي نو دلته ذکر د تخصیص بعد التعمیم ده اول عام ذکر کو نو اوس یې خاص ذکر کو اول څه وی وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الک وی حروف استعلاء سو وایا دک وایا خا نو سوال داراتلو چې هر وخت کې بدا ډک ویل او وی که حرف مجانس کې ادغام شو مې ډک وایا په دې باندې پوښتې کنا سوال فرطتو او فرطتم دام د احطو پشان دي کنه هغه ولې ذکر نه کړ نه پويږي په پکار د چې عین ذکر کړو چې هغه کې اطباق سرګان کنو هغه ذکر نه کړو دا صرف ذکر کړ دا ولي نو دا د دی وجنا نو ته دا مشکل درته ذکر کو هغه نور خو یې ځه مزان دې زړیا لګه غازره نه چې چک وې خو چې دا دې زده کړ ها اولی اولی هغه مشکل نه دی دا مشکل دی په فرت کې اول رام ډکا دا فر نو چې اول را ډکا شو ورپسې توام ډکه ده نو ستا د را نه ژبه اوچته شوه نو هسې مو اوچته وه ژبه خو دې نو بس توا ولې له غوتې نوره اوچته کړه بس کار وشو پوه نه شوې پوه چې دریم چت له ختلی او هغه ځای کې لیټ بندول دي نو هغه ځای نه چې بند کې دغه اسان دی او که نه د پزمکه ولاړې سو د لوی ورشه دریم چت کې لیټ بند کړه هغه اسان دی ها هغه آسان ده کنه دریم کپ کې نو دلته دغه شان کار ده هغه آسانو اسم پکې جبه اوچته و نو سره ذکر کوي دلته جبه مکمل کته و دی وی دا به اوچتول غواړي غوره اذن ته وځو ټیک نه بیا مو حیا پوجو به کوی پنه شوی استاد اناس ته دلالت پدې کوي چې ته په پوي شوی چې نت در سره نه نو د موبایل کې نت ته کنه موږ ځان تر ذکر راولو دلته یو بل سوال دی خیری اکه دې چې بیا زبا کم بس کو ها موږ نه پس په وایو بل کتاب څه لازمي هونه دي چې پتا سو موږ غو اٹکو نه څه چرته کوو د اطباق کې ځکه اطباق مخکې ذکر شو کنه څرګند دا معلومیږي نو سوال دا دی چې پاغي کې خود سره اطباق شته نه په نخلقکم په قاف کې او د شعر نه معلومیږي چې توې اطباق کې دوه وجې دي دا څنګه چل دی جواب دا دی